الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله پویږي په معنا د حروف ا تلک آیات الكتاب دغه دی آیاتونه د کتاب الحکیم چې ډک د حکمت نه اکان للناس ایا دې د خلکو د پاره عجبا تعجب ان اوحینا د دې وجې نه چې وحي کړل مونږ الی رجل یو سړی ته مینم دیو نه د دې خبرې نه تعجب کوي چې سړی دی په مونږ کې دی زمونږ د جنس نه دی هغه چې د پیغمبر ان انذر الناس و یرا خلق لا وبشر الذين امنوا زیر ورکا غزانو د جیمان راول ان لهم یقینا وی د پاره وی بد دیو د پاره قدم صدق مرتبه رښتونی ان ربهم بنز درب دیو یا قدم صدق امرتبه وچتی عند ربهم بنز درب دیو ان ربکم الله الذي يقدر رب تاسو الله ذات خلق السماوات والارض چې بیا کړی د اسمانونو زمکه په سته ایام په مقدار د شپږو ورځې کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو الله په عرش باندې د خپل شان مناسب یو دبر الامر تدبیر کوي د کارونو الله یوازی ما من شفیع نشه زوک سفارشی الا من بعد اذنی مگر پس د اجازه د الله نه اجازه د الله دا د الله مشیت پر خوخه دا چاته پته نشته کله به کی قیامت کې به کی اجازه به کړی کی قیامت کې الله کوي او چاته چې خوښ شي هغه ته به کوي او د ټولو مخکې پیغمبر ته کوي ذالکم الله ربکم دی صفاتون والا الله رب تاسو له پعبدو دغه یو الله بندگی وکي فلا تذکرون تاسو پر ناغلی الی مرجعکم جميعا دی الله تو بسی تاسو ټولو دا وعد الله حق الله ذی الله پانی رشتونه انه یبدا الخلق یقینا الله پیدا کوي مخلوق لره ثم یعیدو بیا واپس کوي څه مطلب یو ځل الله پیدا کړل بیا پناه کینې ثم یعیدو بیا به دوباره پیدا کی یا د خلق نه بیرته ورکول یزی الذین آمنو دې لپاره چې بدل ورکړي الله کسانو ته چې ایمان راوړل او عمل کوي موافق د سنت بالقسط په انصاف سره والذین کفروا غلق چې کفر وکولم دې لپاره شراب اسکل به من حمیم د ګرمو بونه وعذاب الیم عذاب درناک ما کان یکفرون فسودا چې دې کفر کو هو الذی الله زر د جعل الشمس چې ګرځولې نور ضیاء رڼا والقمر ضیاء ډیر رڼا والا ول قمر او سپوږمۍ نورن روخانه وقدره اندازه کړی منازل پړاونه دي نن دلته راخی جنس بال تال ته دسی یا د هرې د پاره پر جدا وړي جمی پړاونه دي لتعلمو دي د پاره چې تاسو پوه شئ یاد د سینین په شمیر د کلونو باندې ولې حساب او حساب کتاب د ورځو میاشتو ما خلق الله ذلک ندی پیدا کړی الله دا الا بالحق مگر د پاره د ښکارا کولو د حق دا د خپل خدای د څرګندولو لپاره الله پیدا کړی دي دلیلونه د الله دی یوالي یفصل الایات واضح واضح بیانې دلایل قوم دا قوم د بار عالم جبوی ان فی اختلاف الليل یقینا په بدلولو را بدلولو د شپو نار د ورځو کې کله شپه لنډ شي نو ورځو کې شي کله ورځ څه شي او د شنو شپه لنډ شي دا بدلول یا بدلول لا بدلول دا دي چې کله شپه راولي نو کله ورځ راولي اړې راړې یاسي یوی ولی بسی بل والله بل ولی داری کله یخ او کله ګرم کله شپه ګرم نو ورځ یخه دا او یوی سپینه پیدا کړل نو بلې څه تور تیار وما خلق الله وهغه چې الله پیدا کړی دی بس مانونو زموږ کې لات پدې کې خامخان نخیل قوم دا قوم د بره تقون چې الله ریری ان الذين يقننا خلق لا يرجون لقاءنا چې تمنه ساتي د ملاقات زمونږه معنا بیا زموږ سره د پیشې او د موخې ته د ودرېدلو ورزو خوشاله دي دی بل حیات دنیا په ژوند د دنیا باندې وت مانو بیا او مضبوط شوی دي دی په دې دنیا باندې وت مانو اطمینان دې بس پته باندې زړه مضبوط شوی دی بس وت مانو بیا او مطمئن شوی دي زړه لري په دې دنیا باندې د دې دا یقین راځي چې مرګ برازي والذین من آیاتنا غافلون خلق زمون د آیاتونو نه نه خبره فی جنات النعیم وی ودیو په جنتونو باغونو د ډک د نعمتونو کی دعواهم فی غوتل دی په دې جنتونو کې د شی زونو لپاره سبحانك اللهم سبوی پاکی د الله تعالی رد قواز بکی او تحیتو مو ډالې دیوتا فیها تو پی دیوتا پیا په جنت کې سلام سلامتی ابي هر طرف نو مازلې سلام بچو سیږي بس واخر دعوام اخیرا نه خبره یو ان الحمدلله رب العالمین دی وی حمدونه دی الله لاج رب د مخلوقات دی څه مطلب چې کله نعمتونه وخوري یا مجلس کې راغون شي غب شپ اخر کې الحمدلله رب العالمین بس خلاص